ډېره مننه. همدارنګه زموږ یو بل اورېدونکی عبدالغني پوښتنه کوي، وایي که د یوه سړي سره د یتیمانو دونه پیسې وي چې په هغوی کښې زکات کېږي او دغه سړی یې وارث هم وي نو په دې پیسو کښې زکات شته او که شته نو وارث کولی شي چې زکات ځینې ورکړي؟ حضراتو تاسې په خپل سوال کې یتیم لفظ راوړي یتیمان ولا یتم بعد الاحتلال حدیث مقدس دی یتیم هغه چاته وایي چې صغیر پدر مرده وي نابالغ او پلار یې مړ سي دا صغیر بولي او که داسې وي چې دی بالغ وي هغه ته یتیم نه وایي کېږي یا دا زموږ ستاسو د وطن سپېړلري د ګردو پلورونه غالبا مړه دي دا یتیمان نه بلل کېږي یتیم هغه نابالغه طفل ته وایې چې پلار نه لري وفات سي مړ سي نو دا یتیم بولي حضراتو پر یتیم باندې زکات د اموالو د تجارت نشته یتیم یعنی صغیر اوس نو یتیم پرېږدي خبره مطلقه په صغیر کې ده نابالغه څوک چې هر څو خپل مال ولري که د پلار میراث ورپاسه دی که چا ورته هبه کړې ده زکات پر نابالغه نشته یعنې زکات هغه څلوېښتمه حصه په دا روپو کې چې پس له کاله یې باسي د دغه زکات صغیر خلاص دی لکه لمونځ چې پر صغیر باندې فرض نه دی زکات هم هکذا فرض نه دی نو وارث هغه مشر هغه دا حق نه لري چې د صغیر د ماله په زکات باسي او بل ته بې ورکړي که چیرې دا کبیر و مشر دا کار کړی وو دی ضامن دی هغه پیسې د زکات چې ولاړې هغه به دی د خپل جیبه داخلوي په هغه مال کې د یتیم یتیم دا د زکات خلاص دی یعنی صغیر دا غرنګ د اضحیه سه هم خلاص دی یتیم که هر څو مال ولري د لوی اختر شپې رالی هدایه شریف وایي چې هغه مثلا اضحیه دی وکي لکن مسله بدله ده نور کتابونه راوړي چې هغه راجح مسله قوي مسله ټینګه مسله هغه همدغه ده چې پر نابالغ زکات نسته و دا غرنګه پر ده باندې وجوب د اضحیې دا نسته دی معاف دی خلاص دی والسلام